عنه وهذا اصح مخکې تیر شو چې د غنیمت په مال کې خیانت کول سخته ګناه ده سخته او سوال پیدا شو سوال دا پیدا شو یو سړی د غنیمت په مال کې معمولی شی پټ کی معمولی یو تار پټ کی یو ستنه پټه کی یو روپۍ دوه روپۍ پټې کی دغه د غلول چې کومه سزا ده ابه دې معمولي سړي له هم وي وایي او یي به وله ولو کان خیتا او مخیتا اگر که هغه ده غلا کړي وي استن وي یا د ستنې تاري چې لږې کړي او که ډېرې کړي ګناه کبیره ده او د ده لپاره به هم دقه عذاب وي چې کوم هغه د هغه دپاره یي د خیانت کوونکي دپاره باب باب دا یو باب دی باب القلیل من الغلول دا باب دی دا غلګ خیانت خیانت وکي په غنیمت کې خو لږ غوندې وکي دلته یو مسله ده یو رستو حدیث راځي د عبدالله ابن عمر دا رسو را روان حدیث یو په ابو داود کې حدیث دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د حضرت عمر ابن العاص حدیث دی بخاری کې دا دی ذکر دی دی ته خیال کوئ یو حدیث دی په ابو داود کې ذکر دی هغه د عبدالله ابن عمر نه دی په هغه حدیث کې دا دي چې چا په غنیمت کې خیانت وکړ که لږي او که ډیري راپاسئ او د ده سامان وسوځوئ حرقو متاعه د هغه سامان وسوځوئ دا راغلی دی ابو داود کې د عبدالله ابن عمر نه دا روایت راځي چې چا غلول وکړو نو د غلول سزا دا ده چې د هغه سامان وسوځوي معلومیږي سامان یې سوځول جایز دي خو په دې روایت کې چې بخاري کې کم دی دې کې د سوځولو ذکر نشته ریا د خیال دی او سوال دی چې هغه حدیث باندې عمل وکړو که په دې وکړو نو امام بخاری ته وایي دا حدیث د هغه حدیث نه صحیح دی د دې وجې نه چې چا غلول وکړو جرم هم ورکې سزا هم وله ورکې خو سامان ورله مه سیزې نو اوس دی وایي که نه ولم, يس ولم يذكر او نه د ذکر کړی په دې حدیث کې عبدالله ابن عمر چا نه د ذکر کړی عبدالله ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه انه حرق چې رسول الله حکم وکړه د سزولو متاعه د سامان لدی دا رستو حدیث راځي دی کې دا دا سزولو مسله نه دا ذکر او ما بیا هغه ابو داود کې چې عبدالله ابن عمر روایت کې نو هغه کې د سوځولو مسله شته نو دې تاسو ته وایي وهذا او دا روایت چې دا بخاری کې دی او دا عبدالله ابن عمر دی اصحو دا څه دی دا ډېر صحیح دی دا هغه حدیث د چا نه د ابو داود نه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال خ... داغه حدیث دی عبدالله ابن عمر وی چې کان علی سقل النبی صلی الله علیه وسلم مقرر په سامان د پیغمبر علیه السلام رجل یو سړی یو سفر و په هغه سفر کې د رسول الله په سامان او په هغه بار باندې یو سړی مقرر و هغه به د اوښ نه دا بار راښکته کوو او په اوښ بیا بیا بار اچو کانه مقرر و علا سقل نبی صلی الله وسلم په سامان د پیغمبر علیه صلات وسلام رجل یو سړی یقال له کرکره چې هغه ته به یې څه وی کرکره دلته تاسو د کاب زیر وایې د اول کاب کرکره ځکه چې رستو راځي چې یو روایت کې دا دي کرکره د کاب زور نو دلته زیر وایې نو هغه به صحیح شي دا کم خادم چې و نو د هغه نامه څه وه کرکره یو نامعلوم هغه شی راغی او دې غریب پې ولګېده نو فماته دا مړ شو چې مړ شو خلکو وی مبارک دی د د مرګ او څنګه په ښایسته ځای کې مړ شو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی په باره د هغه کې چې هو فی النار دا به په اور د دوزخ کې دا به په اور د دوزخ کې ګوره هلته خیانت یې کړی دی په غنیمت کې شی پټ کړی دی صحابو د رسول الله په خبره یقین کو دوی لاړل د ده تالاشي د سامان وکړه فذهبو نو دا خلک لاړل ینظرون الیه چې هغوی کتل د ده سامان ته فوجدو نو دې صحابه وموند د ده په سامان کې عباءتا چپن ابا اتن کوټ نی چپن هغه چپن وه او قد غلها دغه څه کړې وه هغې خیانت کړی او هغې اغلا کړی اوس په هغه زمانه کې دا معمولي چپن دا د هېڅ پیسو نه وه لکه نن تاسو د کباړي کوټ وایې نو د دې څه قیمت دی ما وی هلته مونږ ووې کرکره وقال ابو عبدالله امام بخاری وی دا حدیث د علی ابن عبدالله دی وقال ابن سلام خو ماته چې کوم روایت محمد ابن سلام کړی دی نو هغه داسې دی چې کر کره کر کره د کافو زور مطلب دا دی کر کرم راځي کر کرم راځي باب ما دا باب دی د هغې یکره چې هغه مکروه وي د هغې کول نی پکار دا باب دی د هغې یکره چې هغه مکروه وي د هغې کار نی پکار هغه ما څه شی دی من ذبح الابل چې هغه حلالول دي د اوښانو والغنمې د ګډوزو فی المغانمې په غنیمتونو کې چې هغه را حاصل شي په غنیمتونو کې جهاد شو په غنیمت کې وخان رالل جهاد شو په غنیمت کې ورغومي رالل ګړې رالې وزې راللې او مجاهد ورته ونښلي هغه حلالوي دا جایز دي که نه دي جایز باب ما دا باب دی د هغې یکرهو چې هغه مکروه وي من ذبح الابل حلالول د وخانو والغنمې او د ګډو وزو فی المغانمې په غنیمتونو کې چې حاصل شي په غنیمتونو کې او قبل القسمت تاسو پسې راپاسې او هغه حلالوئ دا جایز دي که نه مسله داسې ده نش بیانولی الله د خیر مسله داسې ده چې په دار کفر کې چې غنیمت حاصل شي او لا دار اسلام ته نی راوړېدلی د ضرورت په وخت کې مجاهد هغه استعمالولی شي د مجاهد توره ماته شوه نن سبا ټوپک مات شو د غنیمت نه ټوپک رالی توره رالی او استعمالی دا جایز دي د غنیمت کې د خوراک شی راغی انډی راغله ډوډۍ راغله میوه پروټ راغلل د هغوی په باغونو کې میوې دي مجاهد دا خوړی شي تر دې پورې مسله ده چې که غوښې ته ړو شو خشکی وه نو اوښه ملاله شي ګړه ملاله شي وزه ملاله شي ورغومي ملاله شي خو دا لی چې دا مال په داری کفر کی ښه دا اسلام ته راوړېدلی نی بیا چې دار اسلام ته راوړېدل نو بس اوس د دې مالک څوک شو مجاهدین شو اوس قبل التقسیم چې دی نو قبل القسمت په دې کې یو سړی چې دی بغیر د اجازې د امام نه تصرف نشي کولی پوه نه شو په دا غنیمت حاصل شو خو لا دار اسلام ته نه دی راوړېدلی مجاهد په هغې کې بغیر د اجازې د خپل کمانډر نه تصرف کولی شي خو چې یو ځل دار اسلام ته راوړېده نو بیا د دې مجاهد دغه شو ښه مالکان شو نو قبل تقسیم په دې کې بیا تصرف جایز نه دی باب ما دا باب دی د هغې یکرهو چې مکروه وي من ذبح الابل چې هغه حلالول د اوښانو دي والغنم او د ګډو زو دي فی المغانب چې هغه حاصل شوي وي په غنیمتونو کې حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عطايه بن رفاعه عن جاده عن جده رافع بن خديج قال حضرت رافع وی دا حدیث تیر شو قال دی وی کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم او منګه سره د پیغمبر علیه السلام دا واقع ده د هنین مونږ د پیغمبر علیه السلام سره و به ذلحلیفه په ذلحلیفه کې تاسو پرونو وی ذلحلیفې نه مراد هغه ذلحلیفه نه ده چې هغه میقات د مدینې دی دا نه مراد ته نه دی دا دلته د طایف په لمن کې ذات عرق چې ورته وایي که نه د عراق کم میقات چې دی دې سره یو کلی دی علاقه ده نو موږ او سره د پیغمبر علیه السلام په ذلحلیفه کې فاصاب الناس جوع ورسېد خلکو ته لوګه مجاهدین وږي شو و اصبنا ابلا او موږ حاصل کړیو د دشمن نه اوخان و غنمن او ګډې وزې او دلته کې دا مجاهد وږي شو وی هلکه چې وږي یې نو سله ورته ګورې خو خان حلال کې که نه دا ګډې وزې حلالې کې وفي القو فکان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام فی اخریات الناس په هغه آخري خلکو کې قافله به چې روانه وه نو رسول الله به د غونډې قافلې نه وروستو روانو دا مخکې خلک چې دلته راورسېدل وایي زه اوښان حلال کې ګړي وزې حلالې کې او کټوی باندې کې چې دا نور را رسی انډی بوله تیاری فنصب القدور نو دوی ودرولې کټوی فنصب القدور نو دوی ودرولې کټوی مونږ وایو کټوی باندې کړې فامره چې رسول الله راغی وی دا سدی وی دا حضرت د غنیمت ساروی حلال کړی دی او هغه دی اوس یې پخپخوي وایي ښه فامر بالقدور نو رسول الله امر وکړه په کټو باندې چې واړوی دا کټوی فاکفئت نو هغه کټوی واړولې شوې هغه کټوی واړولې شوې اوس وګورئ د امام د اجازې نه بغیر د غنیمت د مال نه مجاهد اوخان حلال کړي دي ګړي وزي حلالې کړي دي باندې کړي دي رسول الله وی ویړوي معلومیږي دا خبره چې قبل القسمت په غنیمت کې تصرف نه دی پکار چې څومره ضرور ځای دی زمونږ دغه کار نه کوي دا ځنې خلک وایي قبل القسمت مطلقا په غنیمت کې تصرف نه دی پکار زمونږ د احنافو دغه دا دی چې په دار حرب کې تصرف کولی شي خو چې دار اسلام ته راوړید بیا تصرف نشي کولی دا دلته چې رسول الله صلی الله وسلم امر کړی دی چې ویړوئ دا ګورې د ذوالحلیفې علاقه وه او ذوالحلیفه چې دی نو دا د مکې مکرمې حصه ده اول چې لاړ شی نو جیرانه راځي او جیرانې سره چې سیده لاړ شی طایف طرف ته نه تاویږي سیده ځای نو دغلته دغه راځي دا ذوالحلیفه نو دا دار اسلام دا د مکې حصه ده او تاسو ویلی دی چې دا دار اسلام ته یو ځل دغه راوړي غنیمت نو بیا په هغې کې مجاهد تصرف نشي کولی دلته سوال پیدا کیږي چې دا خو مشترک مالو دا غوښې مشترک مالو رسول الله څنګه امر وکړو چې دا واړوئ دا د غوښې دي او دا غوښې اوس هغه ضایع کوي مال ضایع کول خو دی دا جایز نه دي د هغې جواب دا دی چې مراد د اړولو نه د خوروا اړول دي دا دغه واړوئ دا کټوی چې دا خوروا یې لرې کړئ پاتې شو غوښه نو غوښه یې بیا راغستې ده او په دغې تقسیم کړې ده مجاهدو باندې ثم قسمه بیا تقسیم وکړی شو قسمه که وایم سیده او که قسمه وایې ثم قسمه بیا رسول الله تقسیم وکړو او فعدل عشرتا او برابر کو لس من الغنم د ګډو زونه ببعیر د یو اوخ سره یو اوخ او لس اوزې دا به سره برابرولې چې یو له به اوخ ورکو نو بل له به لس اوزې ورکړې چې بل له به اوخ ورکو بل له به لس ګړې ورکړې داسې ها په دې تقسیم کې ناګانه چې یو اوښ دی په غضب شو او شتې وال فنده نو وتښتېده منها د دغې غنیمت نه بعیرون یو اوښ او او چې وتښتېده نو سوال پیدا کیږي اسونه به مو پسې دغه کړی وې ځغلولې وې که نه وایي نه وفي القوم خیل یسیره او په قوم کې اسونه و خو لږو هر چا سره اسونه ونه نو فطلبوه دوی طلب وکړه د دغې اوښه منډې ووالې دې اوښ پسې چې راویې نیسي هغه روره په غضب شوی او منډې والې نو فاعیاهم دې اوښ ستړی کړه دوی فاعیاهم دغه اوښ دا مجاهد ستړی کړه فاهوا الیه نو قصد وکړه اراده وکړه دې اوښ ته رجل یو سړي بسهم په غشي چې دا خو نه قابو کیږي بس غشی ورپسې راواغشتی ورته راواړو او چې دغه یې پرې وکړه ګزار راپرېوت چې راپرېوت چې دوی ورلو ساعت یې وتلې وه ساعت یې وتلې وه ها فاهوا الیه راخ کدتا رجل یو سړی بزهم غشی نو چې وی وشته نو فحبسه الله الله را بند که د غوخ د منډو نه د غشو چې دوی ماوې ورتلل هغه مړو فقال رسول الله فرمایل چې بالکل دا حلال دی هذه البهائم دا چارپایان دا کورنی چارپایان نه دي لها اوابدو د دې دپاره هم دي تښتېدونکي اوابد جمع ده د عابدتون عابده هغه څاروي ته وایي چې هغه خلکو له ځان نه ورکوي تښتي لکه دا اوسه شوه یا چې دی نو مطلب دا دی دا د غرو پسونه شو نو دا د کور څاروي چې دي د دې هم تښتېدونکي دي که عوابد الوحش په شان د هغه تښتېدونکو د ځنګل سارو د دې وجې نه ځنګلي ښکار دی چې په غشي وویشته او بسم الله دې پکې ویلي ورته او ودې ویشته نو هغې خوراک څه دی جایز دی نو چې داسې دا کورنۍ څاروی په غضب شي بس غشې ورته راکاږه او بسم الله پې ووایه فاصنعوا به فما ند علیکم کم څاروي چې هغه وتښتي ستاسو نه نو فاصنعوا به تاسو وکړئ د هغې سره هکذا همدقسې دا سر ولولې ښه عبایه وی عبایه ابن رفاعه چې فقال جدی زما نیکه حضرت رافع ووی چې انا نرجو منګه امید کو او قال نخافو یا دا دی چې منګه ووی چې منګ یریږو ان نلقى العدو چې منګه ملو شو د دشمن سره غدن سباله ولیس معنا مدن او نشته دی زمونږ سره چړې نو افنسبحو بالقصب آیا مونږ علالول کوو په دورمه باندې دا د دې واقع نه دا مخکې ده ښه دغه واقع د تقسیم وروسته راغلې ده دا واپسې کې راغلې ده او دا خبره په تلو کې ده حضرت رافع ابن خدیج وی رسول الله ته چې سبا له به انشاءالله مونږ په حنین کې د دشمن سره ملاویږو نو په ناره خېټه جنګ چرته کیږي اوس به هلته موږ ته په غنیمت کې څاروي میلاو شي هغه به حلالو چړې موږ سره شته نه نو که په درمه باندې حلالول کوو نو دا صحیح دي نل دی نل دا نل په اوږدو کې مات کې په منځ دوه کې دا جی نه ده دا جی بیا د ده تیری چې تاسو حلالول کوئ نو حلالۍ شي لکه شیشه چې ماته کې نو دا یو جای تیری بیا لالول کوي نو چې موږ په دورمه باندې علالول کو دا صحیح دی که نه دی صحیح نو فقال رسول الله وی ارسیس چې د خپل تیروالي د وجې نه وینه تویی په هغې علالول جایز دي ما انهره دم هر هغه شی چې هغه تویی وینه وذکر اسم الله او یاد کړی شي نوم د الله علیه په هغې نو روره فکلو اخوره هر تیره شی چې وینه تویی او په هغې دې حلاله وکړه او د بسم الله دې پې ویلي جایز دي که هغه تیږه تیره وي که هغه شیشه تیره وي که هغه نل تیر وي که هغه خو دا یو ټکی دی د دوو شینو نه ځان ساتئ لیسه سن چې نوي هغه غاښ مراد د غاښ نه هغه غاښ دی چې په خوله کې یې په دغه وله دغه کې دی مری باندې غاښونه نو دا خو بیا موقوزه کې راغله دا خو علالول نه دي یو داسې دی چې غاښ دی ریستی او هغه تیره د سانډا غاښي تیره او په هغې حلالول کې نو هغه خیر دی و زفر او نوک په نوک باندې حلالول صحیح نه دی دلته مراد د نوک نه څه دی چې هغه بدن سره نښتي واړه نه دي تاسو ما ویلو دي مرغۍ چې وویشته دا نوک بیا پې کېښو او دغه بیا که دا سټ پې وله وشلو کړي دي څنګه خپل کړی دي وساحدثکم زر دې چې زه به بیان وکم تاسو ته عن ذالک د دینه چې په غاښ باندې او په نوک باندې علاله صحیح نه ده اما سنو هر چې غاښ دی نو فعظم دا ډوکی دی او ډوکی پرې کول نه کوي و اما زفرو او هر چې نوک دی دا دکانداران خواران بیماران خپل دکان نه پریږدي تاسو ته به لږ تکلیف وي باب البشارت فی الفتوح دا باب دی د خوشخبری ورکولو په فتحو کې بشارت زیر ورکول ستاسو د بخاری حاشیه وی زیر ستا وی ادخال السرور فی القلب د چا په زړه کې خوشحالي وردننه کول هلکه زوی دی وشو خوشحاله شي هلکه هغه پلانې لاری چې تا هغه شته هغه وشوه هغه پېښور کې چې تا کور هغه شته هغه وشو دا دغه دی دا که بشارت وایې هم صحیح ده زیری او که دا بشاره وایې خو اکثر خلک بشاره وایي زیرې ورکول یو دی بشاره بشاره دغه ته وایي هغه زیري کې تاسو دغه نه ورکوئ خلک درته وایي زوی دی وشو نو ته ورله سلګون ورکې دغه زیری کې چې کم شی ورکوي دې ته بیا دغه وایي ښه بشاره نه را روانه ده نو هسې دا د مجاهد جهاد کوي الله مجاهدو ته فتح ورکړه او د فتح سره کمانډر سړی راولیږي چې لاړ شه د وطن باچا ته خبر ورکړه چې الله مونږ له فتح راکړه دا طریقه جایز ده که دا طریقه جایز نه ده وی بلکل جایز ده باب البشاره دا باب دی د زیر او د خوشخبری ورکولو فی الوضوح په فتحو کې چې الله په دشمن باندې فتح مسلمانانو ته ورکي حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس نه مخکې تیر شوی و حضرت قیس وی چې قال لی جریر ابن عبدالله ما ته اوی حضرت جریر ابن عبدالله بجلی دا د د یمن د علاقې او دا د شاهي کورنۍ نه وخه خو رسول الله به د ډېر زیات اکرام کو یو ځل دومره اکرام وکړو تاسو ویلي چې رسول الله ته وایي چې اکرمک الله کما اکرمتنی الله خو دې ستا دومره عزت وکړي لکه تا چې زما عزت وکړو ده به ځان ته عزتمن وی جریر چې زه د خلکو عزت کوم دی چې راغی رسول الله دومره عزت وکړو چې د ده نه وار خطا که ځان یې تهیر کړو نو دی وایي دا جریر ابن عبدالله چې قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اوی رسول الله چې هلکه ستاسو په دې علاقه کې بتخانه ده او ما ته تې ډېره پریشانی ده الا تریحوني ته ما ته ارام نه راکې من ذل خلصه د ذل خلصې بتخانې نه خلصه دا د دوی د بت نامه وه او دا کم کوټه کې چې دا کم ځای کې چې هغه درمسال چې ورته وایي نو د هغه غونډې کوټې نامه ده دا ذل خلصه دا خلک به راتللو او د خانه کعبې په شان به د دې نه طوافونه کول وکانه بیتا او دا ذل خلصه بیتا یو کوټه وه او فیه په دغه کوټه کې خصمو عبادت د حسم قبیله و خسعم قبیله د هغې به په دې کې عبادت کوو دې ځای ته به ګورئ دې به پې بیا راځي ښه وکانه بی د تې څه شي دوه زوره دي وکانه بی تن دلته کې دی د تې دوه زوره دي لیکن بل روایت کې راځي وکانه بیتونه یو داسې دی نو دا یو کوټه وه او په هغې کې چې دی خسم و عبادت د چا او د خسم قبیلې یسمه الکعبة الیمانیه هغې ته به ویلې کېده د یمن د علاقې قبله دوی به راتله او دلته به یې هغه د بوتانو عبادت کوو وی راته ویوی چې دا دین را لارام نه راکې فانطلقت زه روان شوم فی خمسین و مئه په یو نیم سل کسانو کې من احمسا چې هغه د احمس قبیلی و د د جریر ابن عبدالله چې کومه قبیله ده د هغې نامه ده احمس د خپل قوم و یو نیم سل کسانو کې زه روان شوم خیر روان خو شوم خو لږ مې مخ ورته راوګرځو چې حضرت زم خو خو یو عذر مې دی وکانو اصحاب خیر او دوی خاوندان داسونو روره د شاسواری کې دوی ډېر قابلو فاخبرت النبی صلی الله علیه وسلم ما خبر ورکه پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت انی لا اثبتو زنشم برقرار دی علی الخیل په اسمان دی پاس باندې چې زه سور شم پاسونو نو سر را باندې وګرځي را غورځېږم فضربا فی صدری نو پیغمبر علیه السلام ووهه دا لاس زما په دا سینه داسې داسې ټسې راکړ فضربا نو رسول الله په لاس باندې ټس راکړ فی صدری زما په سینه کې خو چې ټس یې راکړه د دې مبارکو ګوتو اثر راته په سینه کې دغه شو محسوس شو حتی تر دې پورې رأیتو اثر اصابیه چې ما ولید هغه اثر د ګوتو د هغه فی صدري په سینه زما کې او فقال وی وی اللهم ثبته یا الله ته دې مضبوط کا واجعله او یا الله ته وګرځوه دې هادیا هدایت کوونکې چې خلکو ته هدایت کوي او مهدیه او ده ته په خپل هم هدایت شوي وي فانطلقه نو دا جریر روان شو الیه هغې ته سره د خپلو ملګرو نو ورلل هغه لوټې لاړې کړه هغه کوټه یې روانه کړه او هغه لرګو ته یې اور ورکړ ویې سوځول حتی تر دې پورې ترکتها چې ما پرېښو نه نه فکس وحرقها او هغه وسوځوله اوس ګوره فتح ملاو شو که ملاو نه شوه د رسول الله چې څه مراد وغه حاصل شو که حاصل نشو حاصل شو زر جریر ولګید د ده په ملګرو کې یو کس حسین نامه و په سواد سره حسین هغه ته وی چې منډه که مدینه منورې ته ځان ورسوه او رسول الله ته خوشخبری ورکه فارسل الى النبي صلی الله علیه وسلم نو د سړی راولیږه پیغمبر علیه السلام ته یبشره چې هغه ته خوشخبری ورکوله هغه ته هلکه چې د جریر هغه استازې راغې رسول الله ته نو څه خبره یې ورته وکړه فقال رسول جریر اوې استازي هغه رالیږلي شوي ده جریره چاته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت ام سزوله او دسې مو سزوله چې والذي بعثک بالحق زما د قسمی په هغه الله چې تې رالیږلې په حقه چې زه د هغه ځای نه را روان نه شوم تر دې پورې چې هغه زیم ایرې پرېښود ایرې ما جئتک زه نیم راغلی تا ته حتی ترکتها چې ما پرېښوه دغه ذل خلصه که انها جمل اجرب لکه ته به وې دا دي اوښه پمن د پمن اوښ چا د اوښانو کار به نی کړی پمن اوښ نه دی خلک پرې رانزړپ دغه کوي پورې کوي د تورخم کې به نو دا تک تور دا به نو صاحب دغسې مې پرېښودل اوس هر سړی د خپل ذهن مطابق خبرې کوي دوی سره اوښان به نو د ده ذهن تور اوښ ته لاړ وایي داسې مې پرېښو لکه تا به وایې د هغه په من اوښ دی چې هغه دغه دې پې پوري کړي رانزړه او تک توري دغسې دا ذهن چې وسوځېد نو دا تک تور پاتې شویرې که انها جمل لکه ته به وایې دا اوښ دی اجوفو دغلې ده اجربو پمن زما خبره دا نه تپوس کوله خدای خبر بزرګان یې که څه چل دی د خولې نه مې ټکي ووت دا روایت مخکې هم تیر شوی دی ما وې زه به درته وایم چې هلته سو اما د خولې نه ووتل که انها جمل اجوف لکه تا به وې دا اوښ دی بېکاره او دلته دا دی اجرب راغی که نه مطلب دا دی پمن تک تور فبارک رسول الله دعا وکړه د برکت علی خیل احمسه په هغه اسونو د احمس قبیلې ورجالها ورجالها او په پیاده او داغې اللهم بارک فی خیل الاحمس ورجالها دی ووی خمس مرات پنځه ځله وقال هلته دا وکانه بیتن وکنه بیتن دا علی چې محمد ابن مسنا روایت کوي وقال مسدد امام بخاری وی چې موږ ته خپل استاذ مسدد وی چې بیت فی خصمه وکان بیت او یو کور په خصم قبیله کې باب ما یعطو البشیر دا باب دی د هغې چې ورکولی شي خوشخبری ورکوونکي ته هلکه څوک درته د خوش خوشحالۍ خبر راوړي مستحب طریقه دا ده چې هغه له په زیري کې څه ورکه هغه دونه رامنډې والي دي والي دي والي دي څه ورکه ورته دا ډېره مستحب طریقه ده نو دا باب ما دا باب دی د هغه یعطا چې هغه شی ورکولی شي البشیره دا دا څه ته وایي خوشخبري ورکوونکي ته د هغې دپاره دلیل وایي و اعطا کعب بن مالک او ورکو حضرت کعب ابن مالک صوبین دو جامې یو صادر یو لنګ دا یې ورکو حین بشره کله چې هغه ته زیری ورکړی شو بتوبتې د قبلېدو د توبې دا به هم درته راشي بخاري کې پرېږدي درته نه رسول الله چې تبوک ته تللی نو په منافقان هم پاتې شوي خو په مخلصو خلکو کې درې کسه پاتې و درې یو پکې کعب ابن مالک وعلی الثلاثه الذین خلفو دا مخلصو کې پاتې وو چې رسول الله راغی ده ورته رښتیا وویل چې حضرت هېڅ عذر مې نو خو بس نن سبا او نن سبا پاتې شوم پیغمبر اسلام وی بیا تا رښتیا ووی بس د ده توبه د الله د طرف نه څه پنځوس ورځې بنده وه او دلته د مدینې خلکو سره خپلو خپلوانو سره خبرې بندې دا دغه نه دی دا خندق له چې تاسو ځئ اصحاب مساجد چې ورته وایي نو دې سره د اخواته غونډی دې ته جبل سلع وایي دی د دې نه اخوا اوسېدو سهار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان وشو نو رووت او وی وی چې خوشحاله شی الله د کعب ابن مالک او د هغه د دوو ملګرو توبه قبوله کړه یا خو چا ورسره خبرې نه کولې او چې توبه قبوله شو او دلته خلکو منډې کړې منډې منډې سلمې نه کوه خو پېژنې امنډه چا کې هغه چې منډې منډې یریده چې څوک رانه مخکې نشي نو دا جبل سل غونډی نه ده په دې ودرېده او اواز یې وکړو دی وایي زه د کوټې د پاسه ناستم اواز یې وکړو چې ای کعب ابن مالکه مبارک دې شه الله ستا دعا دغه کړه قبوله کړه او بیا یې شت وال چې لاړه بیا وله مخې لم ورغی چې وره ورغی کعب ابن مالک وی ما سره سنو یو جوړه جامې وي یو څادر او یو لنګ په تحفه کې مې وله دا ورکړه چې دا والا زیري کې اوس وګوره رسول اسلام په انکار ونه کړ معلومیږي تحفه چې نه کوي څوک دله خوشخبري راوړي داسې مه وایه یوازې چې خیر اوسې د جیب ته هم لږ دغه که داس که غالبا ښځې تکړه دي ښځو له چې خلک څه زیرې ورکړي څه ورکوي یا ته خیال دی پوه شوې په دقه حدیث وله دلیل هم که اشاره یې ورته وکړه باب دا یو بل باب دی لا هجرت نشته د فرضوالی د هجرت بعد الفتح پس د فتح د مکې نه مکه چې لا نه وه فتحه او کم سړي به ایمان راوړو په مکه کې د هغه ایمان به نه قبلېده کمې پورې چې ده به هجرت نه وکړي د مکې نه هجرت دا فرض و خو چې کله مکه فتح شوه هغه د هجرت فرضوالی ختم شو د هجرت ختم شو هغه دار اسلام وګرځېد نو وایي چې لا هجرت نشته دی فرضوالی د هجرت د مکې نه بعد الفتح پس د فتح نه حدثنا آدم حدثنا آدم أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عباس وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یوم فتح مکه پرز د فتح د مکه چې الله مکه فتح کړه او د اسلامی د کفر د دار نه راواغشت او اسلامي وطن کو نو څه وایي لا هجرت نشته د فرضوالې د هجرت بعد الفتح پس د فتح د مکې نه صحابه نه دي مسلمانان هغوی به چې ایمان راوړه او د مکې نه به هجرت وکړو دا به دوی خپل لوی سعادت ګڼه لوی اوس چېرته څوک خفه نشي چې ربه موږ اوس مسلمانان شو او هجرت ختم شو نو هغه د لوی سعادت نه خو موږ پاتې شو وایي نه خیره سره جهاد ته ځای که نه الله به هم هغه ثوابونه جهاد کې درکوي او که جهاد نو نو نیت کوي چې کله خیره سره اعلان د جهاد وشي که نه نو زه به ځم ولكن جهاد لیکن لازم دی سه جهاد و نیت او نیت د جهاد د مکې نه خو هجرت چې کم فرض و ختم شو هسې نن سبا څنګه دی یو سړی په داری کفر کې اوسي او د هلته ایمان راوړو نو دله هجرت څنګه دی که خبره داسې وه چې د هلته اظهار د ایمان نشو کولی اظهار د اعمالو نشو کولی مونځ نشو کولی بل سی نشو کولی او د قدرت و نو په ده هجرت واجبتون دا واجب دی چې راشي په داری کفر کې یو سړی مسلمان شو خو ما وی دغه دی قدرت هم لري خو هلته ایمان نشي ښکاره کولی هلته اعمال نشي کولی نو بیا په ده باندې هجرت واجب دی او کنه داسې چې په هغه وطن کې ایمان راوړه مسلمان دی خو هلته ایمان هم ښکاره کولی شي اعمال هم کولی شي خپل جوماتونه هم دي هر څه دي نو بیا هجرت واجب نه دی مستحبتون دغه دی مستحب دی د دې وجه نه نن چې د کفر ملکونو ته دا خلک ځي مزدورۍ له نو دې ته څوک داسې نشي ویلی چې دا ناروا دي ولې د کفر وطن ته لاړل هلکه هلته خپل لمونځونه دا ځینې یورپ ملکونه دي هلته خپل عبادت خلک کولی شي اظهار د ایمان کولی شي جماعتونه یي خو هم مستحب او افضله دا ده چې روره مه ځالته هغه خلکو به د باندې اثر وشي خود به خود به بیا دنه دین پاتې شي مستحب طریقه دا ده و اذا استنفرتم کله چې طلب وشي ستاسو نه د وتلو چې هلکه د الله په لار کې جهاد له وځئ نو فنفرو وځئ تاسو بیا هغه دغه مه کوئ اوږې مه ګروئ و اذا استنفرتم کله چې طلب وشي ستاسو نه د وتلو د الله په لار کې د الله لار څه د جهاد فی سبیل الله فنفرو تاسو وځئ حدثنا ابراهيم بن موسى انبأنا يزيد بن زريع عن خالد عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال دا عرب ندي کله به یو سړی متکلمی خو ځان به فرض کی غایب خیال لري اوس دلته مشاجع ابن مسعود دا متکلم دی خو ځان یې فرض کړی غایب دی نو دی وی قال دی وی چې جاء مجاشعنا دا اوس مجاجع په خپله دی دی جاء مجاشع راوست مشاجع بأخیه خپل رور مجالد ابن مسعود چې هغه مجالد ابن مسعود دی دې مشاجه خپل رور چې د هغه نامه ده مجالد هغه یې راوسته الی النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه اسلام ته فقال نو وی وی چې هذا مجادل حضرت دا مجالد دی زما رور دی او یبایعک تا سره بیعت کوي علی الهجره په هجرت باندې چې بس ما هجرت وکړو نو فقال رسول الله وی لا هجرت نشته دی هغه فرضوالی د هجرت بعد فتح مکه پس د فتح د مکې نه مکه شکر د اسلامی وطن وګرځید ولکن ابایعه لیکن زه ورسره بیعت کوم علی الاسلام بس دی اوس مسلمانیږي ورسره بیعت په اسلام کوم رسول الله په اسلام هم بیعت کړی دی په جهادونو هم خلکو سره بیعت کړی دی په اعمال صالحه باندې هم د خلکو سره دغه کړی دی دا زمونږ پیران نه دي بزرګان دوی د خلکو سره بیعت کوي ډیر ښایسته څیز دی ډیر فایدهمند دی داسې ول الله سور کی دا بکم دا بکم تاجد بکم تلاوت بکم ذکر بکم دا ګناه به نه کوم دا به نه کوم دا سړي باندې ډېر لوی اثر کوي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن جريج سمعت عطاء يقول خان نه دا ټکی څنګه دی حدثنا سفیان قال سمعت عطاء ما واوریدل د حضرت عطانا عطا ابن ابي رباح تابعی دی یقول دبوی ذهبت مع عبید ابن عمر زلالم سره د عبید ابن عمر دا اوس د حج موسم دی ښه حاجیان صاحبان راغلي دي په مینا کې پراته دي حضرت عایشه بیبي هم راغلې ده نو وایي زه لاړم سره د عبید ابن عمر الی عایشه ته چېرته لاړم حضرت عایشې ته وهیه او عایشه چې ده نو هلکه د هغې خیمه چېرته وه وایي د هغې دغه چې دی وهیه مجاورتن زمونږ اجیان صاحبانو چې کوم دغه دي هغې ته تصورو کې سوچ مزدلفه نه ده دلته دغه ده که نه منا ده وړاندې دغه ده چې د مزدلفې نه را روان شي او ستا په ګس لاس باندې کم غر دی دقه سبیر دی نو دا دغه نه را شروع شوی دی د مزدلفې د هغه سر نه را شروع دی را شروع دی را شروع دی نو د مینا نه دی د مینا دې سر ته بیا د مینا نه په دا دغه نه دی شیطانان هم داسې راوړېدلی دی دا اوږد غر دی نن چې تاسو لاړ شئ نو د دې خوا ته چې دی پاټلی تېره شوې ده داسې پاټلی چې تېره ده او بیا چې راشي نو پاس په دې سبیر باندې ټیشن هم دی د ریل ګاډي دقه سبیر دی نو د دې خوا ته د دې هغه لمن کې دغه هم پروت دغه د مسجد خیف نه دی هم دی نو دا په خوا د صبیر کې وه مسلې راته بیانولې د پردې نه اخوا فقالت لنا نو دې موږ ته ووې چې څه د هجرت خبرې وې چې ان قطعت الهجرتو ختم شو هجرت د مکې نه هجرت ختم شو منذ فتح الله علی نبیه دا هغه وخت نه چې الله فتح که په خپل پیغمبر باندې مکه مکه باب دا یو بل باب دی اذا استر الرجل کله چې مجبوره کړی شي یو سړی اذا اوزو تر الرجلو کله چې مجبور شي یو سړی الی النظر کتلو ته الی شعور اهل ذمه ویښتو د اهل ذمې ته والمؤمنات یا د مؤمنانو ښځو ته اذا عصینا الله کله چې هغوی نافرمانی کوي د الله و تجریدهن او بربنډول د هغوی هلکه ښځه د ښځه ښځه او اودي نیوله خو هغه غیر مسلمه ده او ستا د دې وطن ده زمیه ښځې تا سره نشته دی تی ولګې تالاشي کې تالاشي او دا ویښته ورله ګورې ویښته خو ګوره عورت دی که نه پردی ښځې ویښتو ته څوک کتی شي نشي کتی خو یو سړی مجبور شو او د هغې ویښتو ته ګوري دا جایز دي که دا جایز نه دي یا یو مسلمانه ښځه ده مسلمانه خو هغه بدعمله ده او دلته چې په چک پوسټ باندې ورغلله او خبر هم شوی دی سیډي ورکړی دی چې بره سر د دغه نه ډک کړی دی د پوډرو نه او دا خاصدار راشي او دا پولس او د هغې تالاشي وکړي نو دا صحیح دي که نه دي صحیح یا یو ښځه بدماشه د تا له تالاشي نه درکوي ورته وایې تا شعر وباسه د سره دی او کنی په خدای قسم چې جامې د نه وباسم بربنډوم دی دا طریقه جایز ده که نه ده جایز اذا اذا استر رجل کله چې مجبور شي یو سړی یو مسلمان چاته مجبور شي الی النظر کتلو ته فی شعور اهل ذمه په هغه ویښتو د ښځو د اهل ذمه کې د غیر مسلم ښځې دي او د هغوی تالاشي کې د ویښتو ته وروګورې نو دا صحیح دي که نه والمؤمنات یا مؤمنې ښځې دي ګورې په ښځو کې مؤمن او غیر مؤمن په عورت کې ګورې یو شی دی ښه چې د مؤمنې ښځې کم ځای ته کتل جایز نه نو ګورې هغه د غیر مؤمنې ښځې ته هم کتل جایز نه دي خدا کله اذا عصینا الله کله چې دوی نافرمانی کوي د الله اوس مثلا نن سبا ما وې دا منشیات رانغه کړي دي او ځان پورې تړلي دي و تجریدهن یا بربنډول د هغوی ښځه بدماشي کوي شی نه ښکاره کوي او تاسو یې بربنډ کوئ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن سعد بن ابي سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن وكان عثمانيا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمان چې وفا هغه دغه شو شهید شو نو دا خلک دوه ډلې شو د کوفې خلک یو ته به عثماني او بل ته به علوي دا با باس به دوی کو په کار نو حضرت عثمان او حضرت علی دواړه لوی هستی دي کومو خلکو به چې دا وی چې عثمان صاحب افضل دی د علي نه ده ته به عثماني وي او چې چا به وی نه علي بهتر دی د چا نه د عثمان نه ده ته به علوي وي مدګوره پوه نه شوې یاد خیال کوفه کې دا باسو د حضرت علی نه پس چې چا به وي عثمان افضل دی د علي نه ده ته بیا عثماني وي چې چا به وي علي افضل دی د عثمان نه نو ده ته بیا څه وي اولوي اوس دا راوي چې دی دا په خپله عثماني و دا د هغې ډلې نه و چې دوی به وي عثمان افضل دی د علي نه خا نو دا ابي عبدالرحمن نه دی وکان عثمانیه دا ابي عبدالرحمن چې دی دا عثماني و دا د هغې ډلې نه و چې دوی به وی حضرت عثمان افضل دی د علي نه فقال دی ابو عبدالرحمن ووی چاته ووی بل سړي ته ابن عطیه ابن عطیه ته ووی وکان علویه او دا ابن عطیه سو دا په دې بله ډله کې علوي و علوي کومې ډلې ته وایي چې وایي علي افضل دی د عثمان نه کله نا کله چې داسې پارټي بازی راشي که نه نو زد راشي دلته اوس پاټی بازی راغلی د عبدالرحمن ابو عبدالرحمن سونه لوی بزرګ دی یا ابن عطیه سونه لوی بزرګ دی خو چې چون کې زد راشي نو کله نه کله د خولې نه غیر مناسب خبره وځي دا خبره اوس د ده د خولې نه وتلې ده خو غیر مناسب نو ما وی د ابو عبدالرحمن اووی د چاته وی ابن عطیه ته څه ورته وایي هلکه ستاسو دا ملګری دا څه شي دونه را زړه ورکړی چې د خلکو وینې تویولې د ابو عبدالرحمن په ابن عطیه باندې اعتراض کوي چې ستا ملګری حضرت علی ښیي دا څه شي را زړه ورکړی حضرت علی چې دا د خلکو وینې به تویولې نو ما ته پته لګي چې دا دې څه شي را زړ ورکړی دا خبر لږ د حضرت علی په شان کې مناسب نه ده سمعته هغه شی بیانوي ابي عبدالرحمن سمعته ما واورېدل د علي نه یقول هغوی به وې چې بعثني نبی صلی الله علیه وسلم ولیږه ما له پیغمبر علیه السلام و زبیر او حضرت زبیر او تاسو ویلي و مقداد ابن اسود دلته هغه نه دی ذکر کړی دا یې ولیږلو او فقال وی وی چې ایتو روزته تاسو ورشئ روزې ته هغه نو روزې خاخ که ستاسو خیال و د مکې نه یو سندرغاړې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ وینځه وه ده دوی ازاده کړې وه په مجلسونو کې به هغې سندرې وې او دا هلکان به خوشحالول او خلکو به پې بارانونه د روپو کول دا بیا څه وخت کې دغه ته راله مدینې ته ساره نامې وه سوال یې کو رسول الله ته راله وی مسلمانه راغلې وی نه وی ماجره راغلې وی نه وی څه شي له راغلې وی تاسو زما بالداران وی او تاسو دلته رالی زه اوږې او تږې یم پیغمبر اسلام خپلې کورنۍ ته وی دیله هغه کې چنده وله وکړي جامې هم وله راغونډې کړې او شیونه او پیسې دا بیا واپس ځي نو حاطب ابن ابي بلتعه نه دی هغه وله لس دیناره ورکړو او یو خط یې وله ورکړه چې دا خط دغه ته ورسوه د مکې خلکو ته صفان ابن ابیه او اکرمه ته ورسوه دلته رسول الله ته الله د دې معلومات وکړه نو رسول الله اسلام ورپسې دا کسان ولیږل چې منډه راوځئ ښاخ ته ورشئ او هلته به یو ښځی سوره او هغې سره یو خط یاتې راوالی نو ایتو روزه تاسو ورشئ روزه خاخ ته کذا و کذا چې هغه داسې داسې ځای دی وتجدون بها امرا او تاسو به وموې په دغه روزه خاخ کې یو ښځه هغه به دغه کې اعطاها حاتبون چې ورکړی دی د ښځې ته حاتب حاتب ابن ابي بلتعه کتابا خط فاتینا الروزه علی وی مونږ رالو روزه خاخ ته نو څنګه دی فاخذه مو چې ګورو هلته ده فقلنا نو مونږ ورته ووی الکتابه راوباسه خط تا سره یو خط دی راوباسه نو قالت هغې وې توبه ما سره چرته دی لم یعتنی ما ته خو حاتب نه دی راکړی خط خیر د هغې سامان هم ټول ولټو ولټو پکې میلاو نه شو مرګرو وی مړه بس دا چرته نشته وسره وی ما ورپسې توره راوویسته چې ولې نشته رسول الله ویلی دي نو ما ورته وی په خدای قسم چې بربنډوم دی اوس وګوره ورته وی بربنډوم دی او یا دغه راوباسه خط فقلنا موږ ورته ووې لتخرجن خامخا خط به راوباسې او لاجردنک یا به خامخا موږ تا څه کو بربنډه به کو د جامو نه به دې بربنډه کو فاخرجت هغې خط راوویسته من حجزتها د بنډې نه من حجزتها د څه نه د بنډې نه یې راوویست مخکې تاسو څه ویلي وو خط یې راوویسته د کمسین یې راوویست دلته راځي د بنډې نه یې راوویست غالبا دې چالاکي کړې ده دې په بنډه والي و دی یې راوویست دلته یې دغه کړ ویښتو دغه هغه دوی ولیده چې ویې لیده نو د دغه ځای نه وله راوویست نو دغه ځای نه یې راوویسته وایي د کمسون یې راوویست او اول یې دغه کې او بانډه کې او دی راوویست دواړه صحیح دي فارس چې خط راغی هغې کې دا فارسل الی حاطب نو رسول الله جواب ولېږه حاطب ته چې دا دې څه لیکلي دي نو فقال هغه ووی حضرت لا تعجل په ما جلتی مکوه لږه موقع راته راکړه والله په الله قسم ما کفرتو نه زه کافر شوی ما ولا ولا زددت للاسلام او ما نه زیات کړی دی د اسلام د پاره الا حبا مگر محبت د اسلام سره محبت نورم زیات دی خو دومره ده چې زه د مکې اصلي سړی نه یم زه همسایه یم ولم یکن احد من اصحابک او نشته د هیڅ یو کس تا د ملګرو نه الا وله بمکه مګر شته د هغه دپاره په مکه کې منو هغه څوک یدفع الله به چې الله دفاع کوي په هغه سره عن اهله د هغه د بال بشنه و ماله او د مال نه د هغې رشتهداري د هغې د وجې نه څوک د مال ته او اولاد ته څه نشي ویلی او زه ولم یکن لی احدن ما د پاره رشتهدار نشته دی چې زما د اهل او د عیال خیال وساتي ما وی زه دا خط به ورولیږم دا به زما یو دوی سره احسانی فاحببتو ما خوښه وګڼله ان اتخذ عندهم چې زه ونیسم د دوی سره یدن احسان نو رسول الله وی بالکل خبره رښتیا ده فصدقه النبی صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه د هغه پیغمبر علیه السلام عمر خو عمر دی فقال عمر عمر وی چې حضرت غټ منافق دی دعنی اضرب عنقه ما پرېږده چې زه د ده سټ ووام یو طرف ته ځان ته مسلمان وي او بیا کافرو ته خطونه لیږي فانه قد نافق دا منافق شوی دی فقال نو پیغمبر علیه السلام وی دا بدری دی بدری او د بدریانو نه خبرې الله ورته سر راښکاره کړی دی وایي چې څه کوئ هغه کوئ زه راته معافي کوم فقال رسول الله وته وی وما یدریکا عمره ته څه پوه کړی لعل الله اطلع شاید چې الله سر راښکاره کړي علی اهل بدر په اهل بدرو او ورته څه ویلي فقال ورته وایي اعملو ما شئتم چې څه کوئ هغه کوئ نو څه ګورئ عبدالرحمن وی ابن عطیه ته چې ستا مرګرې حضرت علی چې دا دونه زړور شوی دی دا په دې ټکي زړور شوی دی چې علی بدری او الله بدر والا ته څه چې څه کوئ هغه کوئ خو خیر دا د ده طرز چې دی دا مناسب نه دی فهذا الذي دا هغه شی دی جرأه چې علي دغه کړی زړور کړی